بسم الله الرحمن الرحيم د اسم په تعریف باندې یو اعتراض واردېږي اعتراض دا دی چې مصنف رحمه الله تعریف د اسم مقدم کړ په تعریب د فعل او د حرف باندې او دا ترجیح بلا مرجح ده یعنی د اسم تعریف مقدم کنه تعریف د فعل او د حرف باندې او دا ترجیح بلا مرجح ده ولا مقدم کو دا فعل تعریف به مخکې کړی وي د حرف تعریف به مخکې کړی وي یو جواب داده چې تعریب د اسم زکه مقدم کړو چې اسم په اجمال کې مقدم وو علم دې کنه دې د پاره دې چې موافقت راشي د اجمال او د تفصیل په اجمال کې مقدم وو نه په تفصیل کې هم مقدم کو دویم جواب داده چې اسم مقدم کړی دی د وجه د شرافت او د وجه د اصالت نه ځکه چې اسم اشرف دی په نسبت باندې فعل او حرف ته ځکه حرف خو د سر نه جز د کلام نه واقع کیږي حرف خو د سر نه جز د کلام نه مسند واقع کیږي نه مسند الیه واقع کیږي او فعل اگر چې مسند واقع کیږي مسند الیه خو نه واقع کیږي او اشرف او کم چې محتاج نوي غیر محتاج دا اشرف په نسبت باندې محتاج ده خلم نه کنه ده او وجه د اصالت دا ده چې مونږ ویل چې دې مقدم کړی دی ځکه چې اسم د وجه د شرافت او د اصالت نه شرافت وجه خدغه شوله او د اصالت وجه دا ده چې اصل په الفاظو کې اعراب دی او اصل په اسماو کې هم اعراب دی اصل په اسماو کې هم اعراب دی نو د دې وجې نه تعریب د اسم مقدم که په تعریب د فعل او د حرف باندې به په هر تعریف کې لابودی وي د جنس او د فصل نه ما دله دا په منظره د جنس باندې ده علا معنا فی نفسه دا فصل اول له په دې سطر نه حرف خارج شو ځکه چې هغه علا معنا فی نفسه دلالت نه کوي او غیر مقترنین به احد الازمنه الثلاثه دا فصل ثانی شو په دې سطر نه فعل خارج شو ځکه فعل مقترن وي په یو د ازمینه او سره سو پورې به یو دا سوال واردېږي چې معنا به خالی نه وي یا به د معنا نه معنا مطابقي اخلي یا به د معنا نه معنا تضمني اخلي که چرته د معنا نه مطابقي معنا اخلي نو بیا خو معنا د فعل غیر مستقل ده بیا خو معنا غیر مستقل ده نو فعلا علا معنا فی نفسی چې څنګه حرف خارج شو دغه سه په علا معنا فی نفسی سره ته فعل خارج شو خیرم ده کنه ده نو روسته په غیر مقترنین به احد الازمنه الثلاثه سره فعل خارجول دا خو اخراج ده مخرج ده او دا باطل دی هغه وتلی دی لا معلوم دی نفسي سره هغه وتلی دی نو به روز په غیر مقترن به ازمنه الثلاثه سره فعل ته وسله شوی شی او باسي او دا باطل دی او کده معنا نه معنا تزمونی اخلي نه بیتر نه بعض افراد د اسم خارجيږي بعض افراد د اسم ترې خارجي چې هغه معنا بسیده ده څه ده چې معنا بسیطه را چې د هغې دپاره اجزا نه وي ځکه چې د هغې دپاره اجزا نشته چې په هغې کې د معنا متضمني متحققه شي کلم دی که نه دی لکه معنا مصدري مصدر شو څه شو مصدر شو جواب وکړئ چې د معنا نه منګه مطلق معنا اخلو معنا نه منګوا مطلق برابر خبره ده که معنا مطابقي وي او که معنا تضمني وي ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين إلى آخره ومن خواصه بعض د هغه امورونه چې په اسم کې موجودیږي او په غیر کې نه موجودیږي حس امور چې هغه کثیر فی نفس الامر دی او حس دغه امور دغه بعضی چې هغه معظم او مکبر دی بعض د هغې نه دخول د لام تعریفي دی په اول کې دا معنا د ومن خواصه شولاس معنا باندې پوښ امیر معنا وکا ومن خواصه بعض د هغه امورونه چې په اسم کې موجودیږي او په غیر کې نه موجودیږي حس امور چې هغه خو کثیر په نفس الامر دی نفس الامر کې ډیر دی او حس بعضی چې هغه معظم او مکبر دی بعض د هغه نه دخول د لام تعریفی دی په اول کې ورا پوش په دې عبارت سره اوس مصنف رحمه الله طالبانو خواص د اسم ذکر کوي خو د مصنف په دې عبارت باندې و من خواصه په دې عبارت باندې یو سوال واردېږي سوال دا دی چې مقصود د علم نحو نه هغه هم معرفت د احوال د کلمې او د کلام دی د علم نحو نه مقصد څه دی احوال د کلمې او د کلام معرفت او د هغې پیژندګلي ده نو اشتغال د مصنف په تعریف د کلمې او د کلام معنی دا خو اشتغال بما یعنی وو مقصدی وو خبره پوهېږي که نه ځکه هغه موقوفون علیه د پاره د مقصود و هغه موقوفون علیه د پاره د مقصود و لیکن اشتغال مصنف په خواصو د اسم باندې د اشتغال به مالا یعنی دی او به مقصد دی ځکه دا نه په خپل باندې مقصود به ذات دی او نه دا موقوفون علیه دی د پار د مقصود امره نه خپل باندې مقصود دی او نه موقوفون علیه دی بار ده د مقصود دی نو من خواصه ذکر کول دا به مقصد دی دا لا یعنی دی مصنف اسې په یو لایانی کار کې اشتغال کړی دی جواب دا غینه دا دی چې د اسم د پاره دو وجود دي د اسم د پاره دو وجود دي یو وجود ذهني دی یو وجود خارجي دی یو وجود ذهني او وجود خارجي وجود ذهني خو په تعریف د اسم سره ذکر شو طالب شو کنه وجود ذهني وو او وجود خارجي مصنف رحمه الله ذکر کړی دی په من خواصه دخول اللام والجر والتنوی والاضافه سره خبر باندې پوښ مصنف رحمه الله په دې مقام کې خواص د اسم ذکر کړل او هغه پنځه خواص ذکر کړل سوی ده پنځه خواص ذکر کړی وجه د ضبط او وجه د حصر په دې پنځو کې دا ده دا خاصه به خالی نه وي خواص به خالی نه وي یا به امر لفظي وي یا به امر معنوي وي یا به امر لفظي وي یا به امر معنوي وي که امر لفظي وي بیا به خالی نه وي یا به په اول کې راغلی وي یا په آخر کې راغلی وي که په اول کې راغلی وي خو دا الف لام شو او که په آخر کې راغلی وي نو بیا به خالی نه وي یا به حرکت وي نفس حرکت وي یا به تابع د حرکت وي که حرکت جر او کتابه د حرکتو تنوین او که امر معنوي وي بیا به خالی نه وي یا به په زم د مرکب سره وي یا به په زم د مرکب سره نه وي که په زم د مرکب سره وي خو دې ته اسناد وي او که په زم د مرکب سره نه وي دې ته به اضافت وي هر په یو حاضر پوه شو پوه شو کنه نو دا اعتراض تاسو وکئ چې مولیانو په دې مقام کې مصنف رحمه الله صيغه د جمع کثرت راوړل خواصه او جمع کثرت خو د غي اطلاق کیږي په عشره ما فوق العشره باندې او مصنف دلته پنځه خواص ذکر کړی دي خلک کنه دي خبره وش نو دا غي جواب دا دی چې مصنف رحمه الله صيغه د جمع کثرتي یا صيغه د جمع مکسر راوړل په دې کې اشاره د دې خبره ته چې ګوره خواص د اسم دا کثیر او ډیر دي نور خواص مشته ده خیال لې کنه ده نبی سوال واردی چې لکه کافیه خو متن ده او بنا د متونو په اختصار باندې ده نو ومن خواصه په ځای باندې و خواصه په کارو و خواصه جواب دا غینه ده ده چې دلته مصنف رحمه الله منی تبعیضیه راوړی دی چې مینه طبیعیه په دې کې اشاره دې خبر ته ده چې دلته مصنف رحمه الله سر بعض خواص ذکر کړي چې ذکر کړي لا ټول خواص نه دي ذکر کړي خبر مان تاسو پوه شو که پوه نه شولای ومن خواصه بعض د خواص اسم نه دخول الله می بس ده کنه لا بیا وایوس ان شاء الله